نو د دې ناکاره صفت یو دا چې دا خبره خوښه ګڼله چې مسلمانان د خپل دین نه مرتد دي او د حالت د کفر له واقع شي او غلط صفت دا یې څرګندوي دا خبره د دوی ډېره خوښه ده چې ایمان نه پستا چې مرتد شي او تاسو د خپل دین واوړئ دا کار دې کوي حسدا من عند انفسهم د وجه د حسد نه چې پیدا شوی د طرف د نفسونو د وینا په زړونو کې کینه او حسد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کینا او حسد ټول الله پیغمبري ورته او نبوت ورته ملاو او دا هر امت سره دا کینا او حسد ټول دې په خپل پیغمبر باندې ایمان ورو او دا غته لري او دا حسد دا اهل علم دوه قسمه ذکر کړي یو خو مضمون دی چې قران کریم یې ته مذمت کوي او احادیث دغه په مذمت کې تاسو واورېدل یو طریق ممدوح دی چې راغلی مدح او صفت راغلی په احادیث کې هغه له غلطن ویل کېږي اغتباب ورلته ویل کېږي الله تعالی حکمت ورکړ علم کتاب او سنت نو دې خلق له خپل سری باندې عمل کوي دا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سره غوښته وکړه دا تمنا او ارزو په ذات نعمت الله تعالی ځکه اهل علم اصوليين د سنتي په منصوص کې غایا او انتها د حکم نه ذکر او دلته په آیات کې په حتا سره غایا ذکر کړی ترغیب الراتل کې الله خپل حکم سره او اجازه کې قتال ورسره کوي نو کله چې د قتال حکم او اجازه کو نو دې آیات له بیا منسوخ نه وي ذکر قائل اصوليين ذکر کړی اسلام نه مراد انقیاد او اخلاص دی نو په دې کې اشاره ده نه چې د شرک لکه عقیده کې چې د شرک الاعتقاد نظام ساتلو امام نشاشی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې اخلص نفسه له لا يشرك به غيره آیات کې د اجر او د ثواب د لپاره د شرکونو ذکر کړي یو اخلاص د اخلاص معنی دا چې الله سره شرک نه کوي عمل خالص د الله لپاره او دین احسان د سرکوش متابعت او تابعداري د رسول الله عليه الصلاه والسلام نو زدا کس او د عمل پریدم چې ته پوه شو دا عمل دې پوه شو نو کوم عمل چې الله نه علاوه د بل چا رضا کوي کوم مقصد وي د بل چا مخ او ملازم کوي پاغي باندې اجر او ثواب نه مرتب دي دا باندې شرط